د دې آیات په مطلب باندې وزن پوهه کوي ډیر خلک د دې آیات د پر نه پوهېدو په وجه باندې ډیر په مشکلاتو کې اخته دي باید مجاهدین هم د دې آیات په مطلب باندې ځان پوهه کړي چې د دې مطلب څه دی لیس علیکم جناح نشته ری بتا سبانه ګناه چې کله سفر کوي په ځمکه کې اذا ضربتم فی الارض لفظ سفر راغلی پالیس علیکم جناح نشتره و تاسو باندې ګناه ان تقصرو من الصلاه چې کموي تاسو د مانځنه چې کموي تاسو د مانځنه بعضی مجاهدین بعضی مسلمانان هغه د قصر منځ کوي په هر ځای کې او په مخه باندې کوي نغه بیا دا آیات دلیل کې پیش کوي ان خفتم ایبتنکم الذین کفروا که تاسو یریږئ د حمله د کافرانو نه نو بیا قصر منځ کوي بیا قصر منځ کوي مفسرینو د دې آیات دوه مطلبونه ویلي دي اول مطلب د دې دا دی چې دلته کې مراد د قصر منځ دی د قصر نه مراد دغه قصر دی د تعداد د رکاتونو کمول د رکاتونو د منځ مراد دی خو لیکن دا سره د سفر نه دا سره د سفر نه په یو ځای کې یو مجاهد اوسیږي یو مهاجر اوسیږي او دا د خپل ځای نه دومره سفر وکړي چې کم مسافه د سفر ده د هغې په مقدار باندې دا سفر وکړي نو فلیس علیکم جناح نشته ری وتا سبانی گناه ان تقصروا من الصلاه چې بیا خپل منځ کم کړي د سلور رکعات په ځای باندې دوه رکعات وکړي خو لیکن سره د شرط د سفر نه یو ټکی بګیدار دویم قول هم پسرینو داره چې دې ځکه د قصر نه مراد دا قصر دی په کمیت کې په کیفیت کې په کمیت کې نه بلکې په کیفیت کې یو قصر د کمیت دی نو مخکې بیان کوي یعنی کموالی د رکعتونو نو هغه صحیح دی خو لیکن سره د شرط د سفر نه دویم دی دی کې د کموالی د قصر نه مراد قصر په لیکیب تی مراد دی کله چې د کاپیرانو سره په جنگ کې مصروف نو په دغه وخت کې ډیر اوږد مون مکوه بلکې په کیفیت کې کمی وکړه لکه بیا پکې سوره یاسین او تبارک الذی او دغه سي سوره الکهف او د اوګدو اوګدو سورتونه پکې مو وای د جنگ حالت دی نو تاغه شروع کړل کافر براغلی د شاته نه ورته ودرېدلی او ختم کړی وي بلکې ان اتینا کل کوثر الله اکبر والعصر ان الانسان لفی خسر الله اکبر د لس زله او دولس زله او یولس زله او شل زله په رکو په سجده کې دا تسبیحات مه وایه دو درې ځلې وای بس را کته کېږه نو مون زر زر وکا نو دین مراد بیا که قصر پل کیف ته مراد دی نور عام د د قصر د پاره سبب هغه دغه مسافه د قصر ته مراد او د دې کې لفظ د مین بیان شوی دی مین ذکر شوی دی په دې کې اشاره د دې ته چې په ټولو منځونو کې قصر نشته لري بلکې په بعضی منځونو کې د سار په منځ کې اوس قصر نشته لري دغه سي د ماخام په مونږ کې قصر نشته دی بلکې کم چې سره رکعاتیز مونږ دی نو پاغي کې دوه رکعاته وکي لپس د مين دی د باندې درارت کوي و اذا ضربتم فی الارض کله سفر کوي پزما کې پرې سالی کوم جناه نشته لري وتا سمانی ګنا ان تقصر من الصلاه چې کموي د مانځنه نو چې سفر مو کنو قصر پل کم پل کم مراد دی په کمیت کې مراد دی ان خفتم ای یبتنکم الذین کفروا کیریږي چې تکلیف بدر کې تاسو تر کافران حمله ول باندې کی کافران او یا ان تقصر من الصلاه قصر پل کم کم نه مراد بلکې قصر پل کیف مراد دی کیفیت کې کی کمی وکي لړن وکي مون مختصر وکي ان الکافرین دا علت در مخکې لپاره لیس علیکم جناح ان تقصر من الصلاه لپاره علت دی ان الکافرین یقینا کافران کانو لکم عدوا مبینا دا ستاسو لپاره دشمنان دي ښکاره مبینا د دې دوه معنی دي یو معنی دار چې مبینا د دیو دشمنی ښکاره ده په علاماتو سره دشمنی ښکاره ده په علاماتو سره الله تعالی د کافرانو د دشمنی علامات بار بار په قران کریم کې بیان کړی دي د صحابه کرامو د انبیاء علیه السلام د تابعین او تبع تابعین واقعات هغه موجود دي کنه په ډیر ځایونو کې راسي شوی دویم دا عدو مبینه مبین معنی چې ښکارا کون کې دي د خپل دشمنی د خپل دشمنی ښکارا کون کې دي صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم په یو ځای کې وو او کافیرو دا اراده وکړه وې کدیو په مازیګر مانځه به ودرېږي نو موږ په حمله وکړو په یو ځای باندې دا اراده کړې ده نیوزیلند کې بلې مخکې وخت کې کله چې مسلمانان په مانځه باندې ودرېده نو کافر به سره نغې حمله پې ونه کړله نو په دغسې حالت کې الله تعالی وایي دا کافران ستاسو لپاره دشمنان دي او د دیو دشمنی ښکاره ده په علاماتو سره او یا ښکاره کوونکي د خپلې دشمنۍ او تشکیل لتلی یی نو قصر منځ کوي په اعتبار د تعداد د رکعاتونو سره د سلور رکعاتو په ځای باندې دوه رکعاته کوي اوس طریقې څه ده نو دې آیات کې د قصر ذکر کی په اعتبار د کیفیت سره طریقې ده او په دې کې طریقه د صلات خوف بیانې په دې آیات کې یو طریقه بیان شوې ده ابو حیان رحمت الله علیه تفسیر بحر المحیط کې دغه سی ابن ابن عربی په احکام القرآن کې دا ذکر کړی دی چې په احادیثو کې څلېرش طریقې د صلات خوف راغلي دي څلېرش طریقې تفسیر بحر المحیط کې دا غینه لس طریقې په تفصیل سره بیان شوی خو د قرآن کریم په دې آیات کې یو طریقه بیان شوی دا به مونږ حل کو دا چیرې هم پوره ده یو هم ډېر شی ده خو چې ځان پې پوه کړي نو اوس د هغې لپاره د صلات خوف دپاره طریقه اول درته خلاصه ویم او بیا چیرې لاندې ترجمه کوه د صلات خوف کله چې د دشمن د حملې تصدیقي معلومات وي چې اوس را باندې حمله کوي او دشمن بالکل یو بل ته نږدې وي نو د مسلمانانو مسئول او د مسلمانانو مشر د ټولو نه اسانه طریقه به کې داره چې مجاهدین دوه ډلې شي په دې یوه ډله کې ځان له امامي پرې بله ډله کې ځان له امامي هغه یوه ډله مثلا دوه سوه مجاهدین دي سل کسان دي مونځ وکړي او دا سل کسان دي پیرې ته ودرېږي هغه د خپل مونځ پوره کړي دویم او دا دویمه ډله کله چې هغه مونځ پوره کړي نو بیا یې ځان له جمع وکړي هغې کې هم ځان له امامي په دې کې هم ځان له امامي اوس په یو امام پسې مونږ کوي او صلات خوف کوي نو دویمه طریقه په دې آیات کې ذکر شوی ده هغه دار چې د مجاهدینو مشر به د مجاهدین دوه ډلې کې مثلا 200 کسان دي نو سل وزن لکی او سل وزن لکی دا سل کسان به پزان پسې ودرای یو رکعت به دا وکي او هغه یو ډله به ولاړی څوکۍ ته پیره باغه کوي اصلي به ورسره کله چې دا یو رکعت پوره کی نو دیو به بیا لاړ شي د امام دغه کومه ډله چې څوکۍ کوي پیرداری کوي د هغې خوا ته ولاړ شي هغه ډله به راشي امام به انتظار ورته کوي دویم رکعت د امام به د هغې سره وکړلی شي نو د امام دوه رکعته پوره شول او د هر یوې ډلې یو یو رکعت پوره شو خو د دې ډلې هغه دویم رکعت ذکر نه دی په قرآن کې لیکنه دی ذکر شوی نو په صحیح احادیثو کې داغه دوه طریقې راغلي دي یو طریقه داره چې امام دی وی ډلې له یو رکعت وکي نو امام به بیا انتظار کوي هم دغه ډله به دغه خپل دویم رکعت هم پوره کی سلام به وګرځي بیا به لاړ شي او بل ډله به راشي د امام سره به یو رکعت چې کله وکي امام به سلام وګرځي بیا به پاتې هغه خپل دویم رکعت به وکي او هغه ډله به پوره کی دویمه طریقه یې دا ده چې کله د امام سره یو رکعت وکي دا یو ډله هغه لاړله بیا هغه بل ډله راغله نو هغه به د امام سره هم یو رکعت وکړه د امام دوه رکعتونه پوره شول بیا هغه اول ډله چې یو رکعت یې کړی هغه به بیا واپس د امام خوا ته راشي هغه ځای ته به راشي خپل مونږ پوره کړي بیا به دی ولاړه شي بیا به هغه بله ډله راشي نو په دې کې دوه دوه ځله حرکت شو د هرې ډلې دوه دوه ځله حرکت شو پکې څلور ځله حرکت پکې دی کې راغی او هغه اوله طریقه مې چې ویله نو په هغې کې یو ځل حرکت راغلی دی نو که دواړه یې وکړلې که په دې دواړو کې کومه یوه وکړله دواړه صحیح دي بلکل په صحیح احادیث سره راغلي و اذا کنت فیهم او کله چې ته یې په دیو کې نو فاقمت لهم الصلاه نو ته کوه د دیو دپاره الصلاه منځ جماعت په وخت د یاره کې په اقمت لهم الصلاه د دینه مراد منځ جماعت دی په وخت الخوف په وخت د یاره کې فلتقم طائفه منهم نو ادی دریږي یو ډله منهم د دیو نه ماکستا سره ولیا خذو اصله ته هم راوادی خپل راوادی لی خپل اصله په دې کې به اصله و کې دینه پیزا سجدونو کله چې سجده و کې د اولنی رکعت پیزا سجدو کله چې سجده و کې د اولنی رکعت یو رکعت دی پوره ک نو فل یکون می ورایکم لار دی شدی او شاته تاسو نه د پیری د پاره ولتا تی توای په تنو خرا را دی شغه بل ډله لم یصلو چغی منره کړي نو فل یصلو ما کا من دیو کې یو رکعت تاسو سره هغه دې یو رکعت وکړي اول یا خذو حجرهم او او دې نسی سامان د بچاو خپل واسطه ته خپل اصله کلاشن ټوپک و غیره دې نو هغه غاړې ته واچو هغه دمه تماچه در سره نو هغه واچو دې دې کې تاسو ته ما خبر او کړچ دا خو یو یو رکعت شو د یو یو ډلې او دویم رکعت معلوم نه لري دا غي تاسو ته ما دوه طریقې ویلې اسانه طریقې دا ده کله چې امام د اول ډلې د پاره یو رکعت وکي امام به پاسي انتظار وکي انتظار وکي هم د قډله باغ دویم رکعت وکي ځکه مسافر دي کنه په سفر باندې تللی دي نو خپل دوه رکعت مون به وکي هغه دویم رکعت به پوره کی سلام به وګرځي دی بلار شي بیا به هغه بل ډله راشي امام به داغي سره یو رکعت کی سلام به امام وګرځي هغه ډله پاسي خپل دویم رکعت به پوره کی او دویمه طریقه یې ده بله ده چې هغه اوږده ده هغه ته ما ویل چې هغه درېیمه ډله به هغه اوله ډله به راشي بیا به یو رکعت وکړي بیا به دې ولاړ شي بیا به هغه راشي هغه دویمه یوه نو په هغې کې بیا حرکت لږ ډېر دی ولتاتی طایفتون اخرى را دي چې هغه بله ډله لم یصلو چې مونځ نه دی کړی نو پل یصلو ما که مونځ دیو کې د یو رکعت سره سره ولیاخذو احذرهم او اودنیسی سامان د بچاو خپل واسلحه ته خپل اسلحه ود الذین غواړي کفرو کافران لو تغفلون چې غافل شي تاسو ان اسلحتکم د خپل وسلونه و امتعتکم او د سامان د بچاو خپلنه کافران دا غواړي چې تا غافل شي نو په یمینون علیکم ملته واحده حمله وکي وتاس باندې په یو ځل حمله کول سره داسې حمله ور باندې وکي چې دویم ځل د بیا ضرورت رانشي لکه ته غافل یې کنه نو په دغه وخت کې لبیا کار وباسیا ولا جناح علیکم وس سوال دی الله تعالی خپل اسلحه راواخلی سخ باران دی بار مجاهدین مونږ کوي اسلحه خرابېږي خټې دي یا دویم داره چې یو کس مریض دی خپل اسلحه نشي وجتولی نو الله تعالی وی بیا خیر دی ګناه د باندې نشته چې کومه درنه اسلحه ده نو هغه کېدی کنه صرف تماچه وسه تماچه ځان سره وساته او کومه غټه چانټه در سره د دغه در سره د لانچر غټه چانټه در سره پای کې ګولې دي خیر دغه کېده ثقيله در سره نو هغه خو نشي وجتولې هغه کېده کنه خیر دی ولا جناح علیکم نشره گناه وتا سبحانه ان کان بكم اذن کوي وتا سبحانه تکلیف مم مطرین د باران د وجنه مینی اجلیه او کنتم مرضا یا تاسو نه جوړه ان تزعو اسلحتکم دا ان تزو اسلحتکم دار لا جناح علیکم سره لګي نشته ری ګناه په تاسو باندې ان تزو اسلحتکم چې کې د اسلحې خپلې و خذو حجرکم بیا هم ونی سي سامان د بچاو خپل دومره شی یو ګرنیټ هم د ځان سره بیا په جیب کې وساته کنه که سړی ډیر مریض مین یو ګرنیټ خو ساتلی شي کنه که ډیر باران دی باندې په خلته کې مخابره ځان سره کلکه که دغسې یو ګرنیټ د ځان سره کلکه هېڅ پته نه لګي د حالاتو ګوره تاسو ته ما ویل دا جهاد داسې عمل دی د الله تعالی په احکامو کې د دې شان کې بل بهترین عمل نشته دی الله تعالی چې کلم د جهاد مسله بیانوي نو ټول ګټونه الله تعالی بیانوي مسله د قتل خطا مسله د قتل عمد مسله د تحقیق او دغه سي مسله تیارې د جهاد مسله د انفاق د جهاد د پاره او دغه سي مسله د اصليحو و غیره د ټوله الله تعالی پورا بیان کړل ان ان تر دې چې د یری په وخت کې به مون څنګه کې اصليحه برزان سره څنګه نسی بیا په دغه مسله کې اختلاف دی چې د صلات خوف کې دننه د جنگ ضرورت راغی نو جنگ پکې کولای شي کنه بنا بر اختلاف اقوال له محدثینو او د فقهای کرامو بعضی وایي چې به د مانځه کې عمره دي کولای شي یو ضربه پې وه او بیا خپل منځ کوه او بعضی وای چې نه هلته کې هغه نور نیکونه سره پاره ولاړ لې پیرې ته چې ولاړ لې هغه نیم هغه دې دفاع کوي کنه خو مونږ به ما مخکې وی چې مونږ به دومره وګت نه کوي چې هغه ته دومره نشي ټینګېدل نو بیا خو هغه سیسه سیزونه دي دومره دی ته هغه ټینګ شي خو دوه رکعاته مونږ یا یو رکعت مونږ په دوه درې منټو کې کیږي په دغه وخت کې مونږ بیا ته مختصر کې نو هغه پیرې ته خو هغه ډېر پاره ولاړ دي کنه چې دا نور مونږ وکړي ولا جناح علیکم نشتره گناه و تاسو باندې ان کان بكم اذن کچردوی و تاسو باندې تکلیف ممترین د وجر باران نه او کنتم مرضا او یا تاسو نه جوړی مریضان یی ان تزو اصلیتکم نو نشتره باندې گناه چې کیدی اصله خپل او خذو حذرکم او اونی سی سامان د بچاو خپل ان الله اعد یقینا الله تعالی تیار کړی د لیل کافرین د فرد کافرانو عذاب مهینا عذاب شرمون کې الله تعالی د کافرانو لپاره عذاب شرمون کې تیار کړی دی یا به مجاهد ولاړی یا مجاهد چې ولاړ دی او دویم حالت ده په سب د جهاد کې ولاړ دی یا په مورچه کې ناس دی کمینه نیولې دی او یا د دشمن د ویشتلو د پاره په اړه باندې پروت دی دوربیندار د وسره سنیپر دی سره پروت دی دشمن ته نو دا درې حالت دی کنه مونږ دې کړی دی نو الله تعالی هم یاد وزي کر اسکار کوه الله تعالی وری په دې ډس کې برکت واچي دشمن ته انتظار کې او د سنیپر کاروایی پکې رسار نه تر د ماسپخینه پورې ته انتظار کې ذکر کوا ذکر کوا ذکر کوا الله تعالی دا یو ډز دې زما دویم ډز بیا موقع به یې کنه وي الله دا پته برابر کړي او دا درې حالت دی د مجاهد نو یا ولاړ دی یا ناست دی په مورچه کې او یا په اړخ باندې پروت دی بس په دغه باندې په سنې پر باندې بس کاروایی کوي او بالکل دا پروت دی په ماشه باندې ګوته یې خو دی نو دا درې حالات شول دویم درې آیات مطلب دا دی مخکې د صلات خوف تذکره وشوله نو کله چې دا خوف زایل شي او ښه په اطمینان شئ نو بیا مونځ کوئ په هغه حدودو په هغه شروطو په هغه ارکانو سره چې الله تعالی تاسو ته بیان کړي دي تاسو ته الله تعالی بیان کړي دي په هغه یعنی که بالکل خپل ځای ته راشئ نو څلور رکعته مونځ دی او که په خپل ځای کې نه یې خو لیکن دشمنان درنه وتښتي او د خوف حالت ختم شي نو بیا په صحیح طریقې باندې ښه اوږد مونځ وکړئ او ښه پوره مونځ وکړئ او بیا دوه ډلې کېږئ مه بلکې جمع په یو ځای سره وکړئ د دې آیات دویم مطلب دغه پیدا قضیتم الصلاه د دې دوه معنی دي د دې دوانو تفسیرونه باندې پیدا قضیتم الصلاه یو معنی دار کله چې تاسو فارغ شئ ادا کئ پوره کئ مونږ لره پذکر الله نو بیا یادوي الله تعالی لره قیاما په ولاړ باندې او قعودا په ناست باندې والا جنوبکم او په اړخونو ستاسو باندې عام حالت د انسان د درې مراد تینه دوام د ذکر د الله تعالی دی همیشه لپاره د الله تعالی یاداش کوي الله تعالی یادوي او یو معنا دغه شوله په عزت مانن تم نو کله چې خپ آرام باندې شي پاقی مصلات نو یا په پابندی ر مانځه کوي کله خپ آرام باندې شي یره ختم شي مشکلات د ختم دي نو یا مقیم شي سفر هم بالکل ختم شي نو سلور رکعات په ځای باندې بیا پوره مونږ کوي سره د خپل شرایط او دارکانونه دوی ماندار چې په عزت مانن تم کله چې په اطمینان باندې شي سفر باقی دی خو لیکن یره ختم شوله نو بیا پورا په یو جماعت سره ټول مرګری مونږ کوي باقی مصلاتن په مندر مانځ کوي ان صلات یقینا مونږ کان تعالی المؤمنین دویم مطلب دری فیضا قضیتم الصلاه اذا ادیتم الصلاه کله چې تاسو ادا کوئ منځ لره پذکر الله یادوي الله تعالی لره پرې مانځه کې په ولاړه باندې په ناسته باندې یا پړخون باندې یاره دومره زیاته سخته شوله چې بالکل جنگ شروع شوی دی دا مخکې هغه صورتو چې لا جنگ شروع شوی نه دی خو قوي امکان دی اوس بالکل جنگ شروع شوی دی هر طرف ته ډزې دي د مانځه ټیم راغی نو مجاهد مون مقضا کوه وسه که په ولاړه باندې د مونږ کولای شو په ولاړه باندې یو کا که په ولاړه باندې نو په ناسته باندې یو کا په ناسته باندې د هم نشو کولای سر د ښکارا کېده دشمن ته نو بیا سم لو په ډډه باندې مونږ کا په یو حالت کې مونږ مقضا کوه که قبله طرف ته د مخ وا او کنه وا که ولاړ وي که ناست وي او کنه پروت وي که په هر طریقه باندې خو لیکن مونږ وکړه نو دویم مطلب د آیات اذا قضیتم الصلاه اذا ادیتم الصلاه کله چې تاسو د جنگ په سختو حالاتو کې مونږ ادا کوئ نو یادوي الله تعالی لره پرې مانځ کې یعنی چې مونږ کوئ نو قیامن په ولاړه باندې وکي که دغه گنجایش ونه ودرېږه که دغه گنجایش نه ونه قعودن په ناست باندې مونږ وکړه که دغه گنجایش هم نه نو علا جنوبکم په اړخونه باندې مونږ وکړه سمله او په پروتي باندې مونږ وکړه که قبله طرف ته مخ وو او کنه په عزت مانن تم نو کړی چې خپ آرام باندې شي باقی مو صلاتونو په پابندی مانځ کوي ان الصلاه كانت على المؤمنين يقيدا مون چې په مؤمنانو باندې کتابا پرس کړل شو د موقوتا موقتا موقوتا په معنا کتاب په معنا د مکتوب مکتوب په معنا پرس کړل شوی د پاره د مونځ اوس دې آیات کې الله تعالی وایي هسې نه چېر دی مخکې ترغیب د وجه نه په مونځ کې دومره زیات مشهور شي چې جهاد د نه پاتې شي دومره مونځونو ته هم توجه مه کوه د جنګ په وخت کې چې دشمن دی پاسه په سټ باندې ودرېږي او ته په مانځه باندې ولاړې مون بس فرض مونځ وکړه په دغه وخت کې د جنګ په حالت کې نپلونه وغیره بیا پرېږدوه خو فرض مونځ وکړه او بیا جهاد ته متوجه شه هسې نه چې د منځ د ترغیب د وجنا په منځ کې داسې مشغول شي چې دشمنان د الله تعالی هغه د نه پاتې شي او جهاد د نه پاتې شي داسې مکوه مون په خپل ځای باندې ښه کار دی دعوت او تبلیغ په خپل ځای باندې ښه کار دی دغه سي مدرسه کې درس او تدریس په خپل ځای باندې ښه کار دی خو لیکي نه په دې کې وزن دومره زیات نه مصرفه کې چې د الله تعالی د دین دشمنان د نه داسې ګرځي او جهاد ته بیا لانر شي نه دغه سه مکوا دغه صحیح کار نه لري ولا تهنو په ابتغاء القوم او سستی مکوي د مانزه د وجنه پلټولو د قوم کاپیرانو کې د پاره د جنگ کولو کاپیرانو پسې به ګرځي ګرځي په یو یو ځای کې پسې ګرځي تماچه و در سره چاړه و در سره او کنور سنې چرته او د سماتی ته تلی دا کافر او مرتد تلی په هغه ځای کې مړ که مردار که او یا دا چې کور ته راغلی ډېر خلک د وردۍ سره دښمني کوي وردۍ سره دښمني نه وردي خو کپړه د مسلمانانو چې په وردۍ باندې نو ولیه او وجنی وای دا چې مرتد دی او دا بی دینه دی کله چې بیا کور ته ارشل ته کې ګرځي خلکو ته هیڅ نه وای وای دا خو په ډیوټي باندې نه دی څنګه په ډیوټي باندې نه دی د دغه خپل خبرې نه دغه توبه ویستله د مرتد د پاره توبه ده وای دا به داخليږي اسلام تامین الباب الذي خرج منه د هغه دروازې نه چې د کمی دروازې نه وته دي نو په هغه دروازه باندې به واپس دین اسلام ته راځي نو دین اسلام نه کسو کوته مثلا د مونږ د انکار کړو نو دغه مرتد توبه دار چې د مونږ اقرار بو کی چې د حکم د الله تعالی دی او عملی تور باندې به مونږ ادا کینو د توبه قبول شوله او د کم مرتدین چې مرتد شوی دی د الله تعالی د نظام نه د انکار په وجه باندې د مسلمانانو د قتلولو په وجه باندې نو د هغې توبه دا ده چې د طاغوتي نظام نه براعت وکړي بلکې د دغه قانون خلاف به وکړي او د اوسه پورې مسلمانان په هغې باندې قتل کړي دي شهیدان کړي دي نو اوس چې د دغه طاغوتي نظام څوک حفاظت کوي نو دغه پوجیانو په خلاف باندې به ودرېږي نو رد توبه به له قبول شي نو الله تعالی وی سستی مکوه هسې نه چې ته ټول عمر په مدرسه کې یا په درس و تدریس کې مصروف شي یا په مندونه کې یا په دعوتونو تبلیغونو کې او د الله تعالی دشمنان د ناسی پاتې شي ولا تهینو سستی مکوئ فی ابتغاء القوم په لټولو د قوم کافرانو کې د پاره د جنگ د پاره د وجلو او کته وی چې یاره خوک به می کی چرته نو الله تعالی وی ولی هغه خوګیږي نه ستا دا بدن دا د غوښې او د هډوکو نه جوړ دی نو ولې د هغه هغه څه نه جوړ دی ولا تهینو سیستم کوي په ابتغاء القومي په لټولو د قوم کاپیرانو کې لپاره د وجلو ان تکونو تعلمون نو که تاسو دردمن کیږئ او تاسو زخمیان کیږئ په دې ځکه په عبارت کې تقدیر دی جزا حذف د پس بیرو نو صبر کوي په هغې باندې ولې لکه په انهم یعلمون دی هم دردمن کیږي کما تعلمون لکه څرنګه چې تاسو دردمن کیږئ دا ما به الاشتراک شو تاسو هم درمن کیږئ تاسو هم زخمیان کیږئ هغه هم زخمیان کیږي په سورې ال عمران کې وضاحت بیان شوی وکړ فقد ق فقد مس القوم قرهم مثله تاسو زخمیان شوی نو هغه هم زخمیان شوی دي کنه ما به امتیاز سره وترجون من الله ما لا يرجون امید ساتي تاسو د الله تعالی نه ما د هغه څه لا يرجون چې هغه امید نه ساتي تاسو خو د الله تعالی رضا غواړئ تاسو جنتونه غواړئ تاسو حورې غلمان غواړئ د الله تعالی رضا تاسو غواړئ نو هغه خو دغه امید هم نشته او صرف په دنیا کې د خپل ملک د د قانون او د نظام د پاره د کفري جمهوریت توغوتی فرعونی نظام د پاره جنگیږي نو تاسو د الله تعالی د رضا پر نشه جنگیدل هغه د جهنم د غټلو د پاره جنگیږي نو تر جنت د غټلو د پاره نشه جنگیدل هغه شیطان خوشاله کوي یهود او نصارا خوشاله کوي نو ته خپل اله نشي خوشاله کولی تر دې لپاره نشي جنګېدلی او ترجون من الله ما لا يرجون او تاسو امید ساتئ د الله تعالی نه ما لا يرجون دا هغه څه چې هغه امید نه لري وکان الله علیما او دی الله تعالی پوهه په هر څه باندې حکیمه حکمتون واله دی الله تعالی پوهه دی په هر څه باندې او الله تعالی حکمتون واله دی